حضرت کعب و زرالم رضی الله عنه زما توبه او زما د ملګرو توبه قبول شوه وا ما د حضرت زیره راک د نبی علی السلام مخ مبارک اوپړه کېده په شان د سپوږمۍ وزلیدا اماوی زما د توبه د قبل اولو د شکرې په باره کې د ټول مال صدقه کوم الله او پیغمبر د پاره نبی علیہ السلام سزان سره پاتې کا د خپل اولاد د پاره ماوی خپل ایسا چې کم خیبر کې دا زما د سیدلې هغه پاتې کوم نور خیراتي ور کوم درو کدی وی دنیا او آخرت تباش او چې سو په زما ټیک ده پرشتیاو باندې لګ وخت کې سړې لګ خراب شي سزایاب شي بایکاټ شي خدای انجام بهتري وګوره اول کې سمنه سزا ملاو شو غلا بایکاټونه رالل اره خبره رااله خو سره داغه نورسو ژوندۍ تر قیامت پورې داغه ژوندۍ خسته شو ها او او او د رځ برات په زوها پټم کې او چې کله به شپې برات نو مخکې به اطلاع وکړي دا روانه چې بچی دا غي په انتظار باندې دا څه ورځې نه د شپې چې دولس بجې راشي 10 کاله پس او تن نشي سو کې ولانه وو ته هم اطلاع کړي وکړه دا خنره خوش اته اطلاع وکړ چې را روان یم په شپږ غنټو کې بدل رسېږم انتظار وکړئ ته پوه نو اصل چې دا سه حالت کې وګوري وویني تاویل راویل نه دی او تاسو چې لري ته بدل نشي او چې مخکې اطلاع کړي انتظار وکړي پوه شئ